خو پیغمبر علی اسلام دوا خړل نه ده البته جواز د صحابه لرا نقل حضرت ابي دردا او حضرت ابو هريره او عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس حضرت انس درې لوی لوی اکابر زمونږ استادو د دیوبند تیر شوی دي یو عجیم د عبد الله مهاجری مکی رحمه الله او یو حجت الاسلام آیت من آیات الله حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله بل قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه حضرت حجیم د الله صاحب چې بیمار لګي مارو بیا شوي وای وای ډیر درد وای وای وای په سر کې مې درد خپل مې خوږي وای وای به ډیر کوي او مولانا محمد قاسم نن تیر مولا به ډیر بیمار وای وای پیدا کو او مولانا شیر احمد غنگوی نه مړ چې لږ بیمار شام بیا پیدا رو خور نو دا د زمونږ د اکابر درې طرزي الکوي هغه بیماری ورده وای اجي څنګه چې تاسو په دې چې تور بیماری نه ته دور وای وای کوي وای وای په سر کې نه زه یو ځل کوی ته پریوتل وم لاندې وړکم هغه ورته مسکول وای اوس ته ماته یادېږي چې لاندې پریوتم وای وای ادا اګنه نو ته وای وای ناره لګې نو ولې زه د خدای په مقابل کې بازار جوړ سم چې وای وای نکو زه اوس خدای ته خپل بادرې نه خیم ځان څه خلاص استاد ورکی مصیبت تکلیف هم طاقت زه خو بادر نه جوړې مولانا محمد قاسم له توی رحم الله غیر مړ خو مصیبت ته تکلیف ته ټول ژوندګیم په خوشحالتیا کې تیر کړه سحر کې کله بیماری کو صبر پکار دی څه پکار دی صبر پکار او صابرونو ډیر ثوابونه دي په لار صبر کول پکار دی وای وای باندې سمې کې حضرت شیر امن کو ګره ماته چې دور بیمار نه بیره ولې کا کی مال را سر کړی یو علاج مبا کار کړ صحابه علاج کړی د فلحاظ علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین یاد نه شتونه پری خلا لأن التلاوی مباح بالاجماع بعض خلک ځان ته متوکل وایي مسله یاد کړئ چې یو سړی وګوي او خوراک نه کوي او د هغې لوګي نه مرشي دا قاتل د خپل نفس ما خور پوي یو سړی وګوي یا تګوي او مړی او ورته ملاوي کې خنخوري او مرشد لوګي تنه دا قاتل د خپل نفس یو سړی بیمار دی علاج نه کوي او دې بیماری د مرز دا قاتل دی خپل نفس نه خدای نه ګناه کوي ولی په مړې په بوس کلو کې ستا حیات یقیني ده قطعي ده او په علاج کې چې دارو او خرستا علاج یقیني نه ده فلهذا ګناه کار دی بعض خلک متوکل وي کوي دا توکل قبل تحلیل اسباب نه وي اسباب پیل برابرې بیا به عقیده دا چې زما اسباب مؤثر نه دي زما په اسباب کې تاثیرات هغه به الله اچي مؤثر حقي څوک ده الله نو توکل بعد الاسباب بعد تحیل الاسباب قبل تحیل الاسباب نو تاسو ماشین په دې باندې کوم ده بحث کړئ وهز الیک بجزع النخله او خو زوا ځان طرف ته دا کجوري سیس اوس اوس دا خالي او خو زوا نور پدې کې خدای تاثیر واچول له کجوري ونه لاندې راتوي سولې او دا کومه خزه چې اولاد پیدا شي هغه لپاره کجوري او ډېری مفید دي کجوري ورکوي او ابو ولا ورکوي دا ډیر نهایت مفید دي ولا ما تقدر خطا سياج وقال ولا نبي بعت الحديث فإباحت دې باندې حدیث راغلی قال قال يا رسول انا تداوي فقال تداو فإن الله عز وجل لم يزع دان إلا وزله دواء غير السام والهرم د موت او د بډاوالي علاج نفس نور د هرې بیماری ته خدای نازل کړی هغه د پاره ها دوايي او پیغمبر علی السلام دوا خړلې نه دا ولا فرق بین الرجال والنساء سړي مالک علاج کول شي خځه هم علاج کول شي الا انه لا ينبغي ان يستعمل المحرم حرام شيز بنه استعمالي لك شراب خو لیکن کچیرته تاسو یو طبيب حزیق مسلمان تاسو یې چې بول او نفس کې نه ټکیږي او بل علاج دی نوی مردار او نه خوري نه ټکی خو چې طبيب حزیق وي مسلمان وي یاد نه دا په هغه وخت استعمال محرم کوم نه جایز ښه وای ولا باس برست القاضي گورنر صاحب قاضي مقرر کړ اوس به قاضي له تنخوا سو کور کې تنخوا یا د نس پښتونخوا یا د نس خبر سو ګول ور کوي حکومت ته بیت المال نه ور کوي نو قاضي به څوم تنخواه ورکوي حکومت والي او بل ځای ولې انو دا قاضي چې د محبوس لحق المسلمین دا بند کړی شوی دا په دار القضا کې د پاره حقونو د مسلمانانو نو قانون دا رسوک چې د چا د وجه محبوس وي د محبوس نفقه په حبس باندې سمونه فتكون النسوله نفقه نفقه خرچا د قاری صاحب فی مالهم فمال الک وید دی مسلمانانو کله څنګه وکړي ټول ملک ته مسلمانانو به چندر اخلي ها ته ټول پاکستان د هر سړي سړي له چندر راځي چې کوم مفتی حرج لګوي نه هغه مال چې د حکومت څنګه فروتا او د ټول عوامو پکې حق ده د اخیر نه دل سو چې تنخوا بیت المال سټیټ بانک نه دی ورته سټیټ بانک ته وایي اچھا قال اه وهو مال بیت المال هغه مال ده هغه مال بیت المال او دا ثبوت ته د رزق دا ثابت لاجل حبس حبس لان الحبس من اسباب نفق خزه تا کور کې تا وجه نه بندوي ده تاري پاله ناشته ده ترکاري ده تپخي شاید الله تیارې تا کپڑے لکه د تساتی د اجرت لکه چپراشي ده کور په دې زمانه خځه څونه مخکې دی وتلی الکه میر بازار کې کته باز دفتر ته تللی بیګم صاحب لکه بازار کې لکه شاپینګ کوي څه کوي شاپینګ کوي د دې زغم کوم مفتي شوم قاضي شوم بدون فقم بندوم ځکه نه فقره حفظ ته ونه دغه محبوس نه لکه خپل ټول ورځ بازار کې کوي او ډیر خدای چې مریم نه پخېته به تیار ولا راړي نه ده نه ترى ترى ذي لك قال علي شيء يعني الحبس من أسباب نفقة كما في الوسيط يا لما شمال لما المجران ده ها لا غير فقط ما له سكنه يتم كده ودا هغه وخت کې فقیر وو کمالدار به به احتیاج چې خپل مال نه وو والمزارب تا چې ته پیسې ورکړه هغه مزاربت کې حالت سفر کړه دا هغه خوراک او اسکار هغه په رسول مال کړه جائز نه خو به تور شرط جائز نه کفایت دا معنی چې د مسلمانانو گورنر او امیر د د د بچیانو د د حال سره روزي مناسب او بولی او ورته هغه مقرر کی څوک گورنر صاحب صدر صاحب مقرر کی او که قاضي قاضي کولو مخکې ورته چې مال به 3 لک روپیا راکې تاسو د کتاب ولوي د حرام مدرسه کې د مدرس کوي د دې شمور ته چې مال به څوره تنخواه راکړي یاد نه الحمدلله زه تر اوسه پورې کوم مدرسه کې مدرسه ما د تنخواه شرط محترم صاحب نه لګول ما ورته کتاب کوم راکړي یاد نه څه پښتنه پی قاجان مرسی کې ما د نحوی دوره شروع کړې و چې جامع د کتابونو ډېر کامیاب و نو بیا حاجي صاحب وایي چې دا موږ ځان سره مدرس خبرې کنه د ناظم سمات ویل د قاضي ورته ویل چې دا خو تنخوا ډېره غواړي دا خو مولا دی زه به سم ولایم جاهل یا نو هغه ویل چې مولا دی پښتو نه پوهېږي او چې دا مولا یو جامع ولا راځي دا خو هغه ډېره تنخوا غواړي موږ سره دوه تنخوا مې ماته لازم وي مې وس ما حال سره سره مناسبه تنخوا راکړي چې نه راکړي سیده دی خو خاص بیا د نس د خالي سره ما شرط هم د مولانا د کتل جاغه او په له تنخوا یادې بد کې کتاب یادې ما کتاب کوم راکې بیا د نس ما ته کې دار یو لوی الکه کہانی دې چې بیا کوم چې ما سره بیا چې خلا بیا د نس او قایص اخلاص کومه تنخوا مقرر کړ 2000 تنخوا راکول شیخ صاحب تنخوا 3000 بیا د نس ورکه تین تین هزار تین سو ما ته دوه زره ما ته ډیره تنخوا مقرره کړې ده هغه مې سم مناسب خو ملایانو چې کوم چل کړو الله دې رحم وهذا فيما يكون كفايه ملایانو کې حسد ډیری زموږ ملا طبقه کې حسد ډیری الله دې عفو پته لګي کنه زه چې په دې پوهېږم چې یاره دا اوس تابه مخکې روان ده نو تقریبا غیر شعوري طور سره د تلقیس معنی کیږي غیر شعوري طور سره د حسد زماره طبيعت سره لکه خل شي نو غیر شعوري طور سره د تلقیس معنی کیږي یاد نه ده پښتون په الله دې زموږ حفاظت فرمایي خلاص على كل حال تخرج دباس ناروال وهذا دا جواز دا رزق يكون كفاية كفاية مثلا دا چې د سوره بس کېږي دا به ولا ورکړي يا جنس فإن كان شرطا فهو حرام يوم لا ما في ویلو چې دا مولا نه ده تی ولا راضي نه حتی له هم نه مزدنه هغه وخت مال قاضي الحمدلله د منطقونه کنه ما ته چا ویل ما ما چرته په های کورټ او سپریم کورټ کې لکه درخواست ورکړی چې زه مولا یم دای مولا نه دای دای مولا زه جاهل ختم شو خبر تاسو د جګړې خبره نه ده دا زه جاهل انفړه اسرا لراځي نه دای مولا ما کوم داونه د ور باندې پښتون بیا دنه همیشه لپاره لکه عجز ورکوي که زړه کې نور خبرې په خپل باندې د عجز اظهار کوي بیا دغه خلی اثر بیا د زړه باندې هم چوم راځي بیا دنه بیا تواضع قلبي خدای هم سره تدریک اصلي لکه خبره تواضع دې څه تواضع ته قوت انجذاب ده چې تواضع کې هر څوک په سره مینه کوي هر څوک په سره څه کوي محبت کوي ذکران به دي قوت انجذاب پښتو پوي الله دې موږ تواضع نصیب کړي دا خلک سینما لن جلسه نه جوړه خلا وهذا دا جواشر فيما يكون دا فاغ رزق کفایتا فإن كان شرطا فهو حرام سبحان الله کچه تا قاعده شرط لګولو چې کدوره پیسې راکې به قبلوم کنه نه قبلو دا حرام دی لانه استجار على الطاعه دا مزدوری ده طلب د اجرت دی په اطاعت باندې تدریس باندې امامت باندې اذان باندې په دې اجرت جایز او که جایز نه دی متقدمین علما فرمایي جایز نه ده البته متأخرین علما وايي اجرت جائز ده فلهذا چې زمونږ دا تنخواه اجرت ولا نو کومګه دا ور سره مقرر کو هم حرام کې نه راځم لا نه خلاص نکړي نو کوم لا مقرر کې هو واړي بیا هم حرام کې نه ذکر اجاره نه په اجاره کې تهند اجرت ته دې په کار البته کني کې مقرر دا تقوا ہے امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي ما به حضرت علي ته په زړه کې فضیلت پر کولو شیخین مبارکین نبی له سلام او دا مې زړه کې خبره و چې یار زه تقلید نه کوم په خپل مجتهد یم یعنی ما خوب وکتل یو دوه خبرې دوی هم دغه ما څه نه وتی ها یا نو خو مې وکتل نبی رسول الله ته چې او د علي فضایل زیات او خدمات دین د شیخینو ډیر دي فلهذا خدمت دین د شی او عبادت چې څوک کوم سره سمېدل شي فلهذا شیخینو تفصیل ثابت ته علي باندې رضی الله تعالی او ګور ګور دې د سلور مذهبونو اولوزي امام شاول الله فرمایي رحمه الله او حق پر سلور مذهبونو کې ده کومه زه تاسو خو دا غي اتباع کوه خو لیکن حق پر سلور مذهبونو کې ده کدين او تل یو کار خراب شي وختونه په منبر برابر وي اذ القضاء طاعه بل هو افضلها افضل افضل لك اطاعت ذاك مخلوق خدمت فكي ثم القاضي اذا كان فقيرا قاضي كفقير فالافضل دار بل واجب الاخذ واجب ضربان اخستل لانه لا يمكن ممکن د قاضي لپاره اقامه فرض القضاء قائمول د فریضه د قضا ذمہوال قضا پر کول نشي الا به مگر پاکستلو تنخواه باندې ولې ځکه چې د تنخواه نه خلک خامخا ول اهل عیال لپاره کسب کوي یزل اشتغال بالکسب مشغول کېدل قاضي په مصدری باندې يقعده کې نوی دا قاضي لر عن اقامته ل قائمول د فریضه د قضا نه الزبلکه خلک راغلي دعوه وي او دا به ویلاله لکه بلچا وي نیولې پلاس خلک او څه بکی مزدوري بکی کار به خراب شي کار وان کان غنیا که غنیو فالافضل الامتناع بهتره چې تنخوا ونخلي علامه قیل لکه څنګه چې ویل شوی ولی رفقا ببیت المال اغا فائدہ رسول بیت المال ذکر غنی له بس کې چې پیسې اخلي اوس مثلا وقيل شل الاخذ اخذتل افضل دي وان كان غنيا وهو الاصح کوم درس غنی وي تنخواه دي عالي دی وخت له ضرور هغه ځکه مفت درس کې د ضرورت سړي راځي څه کې مفت مدرس دی مفت مدرس تقوا کوله اخلاص دی وخت بیا د نس خبر او بیا مدرسې والا وایي چې دا څه یو زائد څه ده لکه تلخانه وایي اې کډیر غنی بل چاله ورکو او په خپل ځان یو خل خبره نه او سیاله په القضاء چې قضا محفوظ شي عن الهوان د سپکتنه نو خلک دا قضا دې سپک بولی چې پکې تنخواه نشته درته تدریج په نه کې ځین نشته کې تنخواه نسبت کې ونظرا لمن يولى بعده او بل نظر انا چاته يولى چې هغه قاضي جوړول شي بعد اوس د قاضي غني نه من المحتاجين ته غني نه ویالي طالبان بل قاضي راځي او فقير چې بیا یې غنوي انجراس کیږي نو رجستر ته نوم رسیږي لکه ډیره زمانه وځي تیار لانه شان داله لانه دا رزق اذا ان قطت کلبن چې زمانه و زمانه يتعذر اعادته بیا را واپس کول متعذر شي یو قسم ثم تسميته بیا د تنخاله قاضي ته اجرت نو ویل سی ورته ویل متن کې رزق څه اچھا ثم تسميته رزقا تدل انه بقدر الكفايه چې دوه تنخواه ورکې سره ده بس کی یو مفتی صاحب دې نه سره یو اوس ما په دې سمړ به کو ژوندې هغه مفتی هم د مدرسې خو چونکه مدرسې ته مستفتیان کم راتلل بیا هغه موسمین ساتل چې جی ماته د کتابخانه نظامت تم راک زه د کتابخانه ناظم او طالبانو په کتابونو ورکو او یو د کتاب یې پڑھاول دا موږ طالبانو نو تفوز کې جی تا مفتی او څه کوله د کتابخانه نظامت کې واخستله چې چې ماته مدرسې ور تنخواه ډیر راکې مستفتیان کم راځي د سنې چې زما د عمل نه تنخواه زیاتې سبحان الله او ما ذکر د کتاب خانه نظامت واسطه چې دا به مرسته کوم دا به خبره شي برابر شي تر خو د معامل برابر دې تقوا مو ته سره ډیر راکی خوشاله اگر کې کتاب ولې نه پڑھاو ټیک ده ته تقوا خبرې د خدای مت پیدا کی ثم تسميه رزقا تدعى له بقدر الكفايه وقد جرى رسم او راغله د رواج بیتایه پر کول د تنخواه په اول سنه اول کال کې ولا صور کوي تنخواه حاضر على خراج يؤخذ في اول سنه تکس د سمکو یا زمیان د اخستل کول شي په اول کال کې وهو د رزق يعطي رزق د قاضي تنخواه د قاضي يعطي ور کول شي منه د تکس او شنه بنور کې د سنه ورکه د تکس مال نه ورکه وفي زمانه هدايه مراد زمون په زمانه کې الخراج يؤخذ بأفي آخر سنه په آخر کال کې خراج له په آخر کال کې ولا صور کې تنخواه والماخوذ من الخراج خراج السنه الماضيه ها چې د تور کې دا څه اجرت دا کال اخر کې د تیر کال ورکې کې راتلون کې کال تیر کال وو چې زه خو تیر کال د عمل الکه وای اجرت او هو صحیح ولو استوفا چې قاضي تا واخستلو رزق سنه روزي د یو کال په اول کال کې د چاول کال کې اخلي نو دا رزق دا سنی استقبالیه ده که سنی ماضیه ده استقبالیه ده کنه او اخر کې چې اخلي هغه د ماضي الکه کال کې کوم ده په سنت الماضیه ا وعزل قبل استكمال اشفق میاست الکه او کړ شپږم میاست باندې الکه چې د افتخار چې کوم ده لکه اوټ ک ٹھیک او ټیک او لګلو زل عرشه قبل استكمالها قيل هو الاختلاف اوس په الکه وا د شپږم میاست تنخواه واپس کوي که نه واپس کوي شپږم میاست قيل هو على اختلاف المعروف في نفقة المرأة یو خزر د هغه یو کال نه فقط خاون نه واخیستل خاون ولا پښپګم مې اسمانه طلاق ورکړ دا باقي کال الکه نفقه واپس کوي که بنه واپس کوي بعض فقاوي واپس کوي بعض وایي ها نه واپس اذا ماتت في سنه بعد استجال نفقه سنه ولا فعل يجب رد فإذا چې دا په دې رد واجب ده خزنه هم او کدا قاضي صاحب ده هم پښتون پری لوی شی دا چې سپای د حرام نه ځان بچ لوی خیزه لوی بزرګي دا ده چې سړی د حرامو نه ځان بچ کړي اکابر علما دیوبند دا غو تاریخ ګوري هغه چې دا دومره لوی لوی کمالات حاصل کړي دي او دومره لوی لوی عظیم عظیم خدمات د دین او د اسلام او د مذهب د پاره کړي دي نو دا هغه لوی هغه اصلي بنیادی عنصر او جوهر هغه حرامونه اجتناب او حرامونه ځان دی وخت چې زمونږ څومره کمزوري ده هغه وجه ده موږ د حرام سره احتیاط نکوو ٹھیک ده یا ده نفس خبر خلا ولا اصال نو یجب رد سید علا چې واجب ده لکه رد په قاضي قال ولا باس بهم تسافر الامه وام الولد بغير محرم الک اما او ام الولد بغير محرم لا سفر كل شيء ولان لا جانب في حق الامام ودي خلق طاق ده منذ كفيما فغسيس كي يرجع اليه الى النظر چې هغه ته واپس کیږي نظر والمس لاس تقول بمنزله المحارم ومنزله هغه خزو چې هغه حریم سوي حري ولا سړي خپل لاس لاس ته نیول شي دې ځنه الک نیول شي همیم دغه شي وګوره دا د هغه زمانه خبرې دي په دې زمانه کې هم خو سکه کوټالي ته هم نږدې نه ورته پښتون په هغه بغیر محرم سفر کوټالي ته کڅور ته وایي ملک ورته اکسوت وای علا ما ذکرنا من قبل وام الولد خصوی ام الولد خو عمل نه کنه دا ام الولد دا عمل من وجه ولی لخیاب ملک فيها کدا اگر کدا اوس خرڅولې نشي ولیکي بیا هم دا مملوک ده تر ځوند د خپل عقا پوري چې عقاید سوز نو نه دا به دا غي مملوک وي دا دینه ولکه خدمات په تور ملک علي فإن امتنع بيع والله عالم بالصواب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين إن شاء الله